اما بعد اول د جهاد معنا و دویم د جهاد شرطونه و دریم و د جهاد طریقه ده لکه جهاد الحمدلله د مو شروع ده خو د جهاد کې څه غلطیونه مونږ کیږي کنه څه غره سره ونه شي او چې کومې تیرې غلطیونه ورته شوي دي مو بیا ونه کو راتلونکي وخت کې خو صحیح جهاد وکړو کوم شرعي غلطیونه کیږي اخ ان شاء الله کوم شرعي خبره وشو علی هات وشو چې کومې د نظامی او عسکري غلطیونه مو سره کیږي اخته مو لغونده د کې غمه رڼا چو ان شاء الله که تاسو خیال کړی د مجاهدینو ټولو مجاهدینو د جذبه ده چې ډېر غټه غټه کارواني وشي صحیح ده غټه کاروان نه مراد ده چې د پاکستان او د افغانستان مقابله کې امریکا او یورپ کې کارواني وشي یو غټه سطح صحیح ده بیا پاکستان او افغانستان کې نه نه د هر چا دا سوچ دی چې دا کارواني د وزیر اعظم او د صدر خلاف شي صدر وزیران ورکې ووژل شي جرنیلان ورکې ووژل شي د پولیس مشران ورکې ووژل در بکیانو مشران ورکې ووژل شي او د لښکریانو مشران ورکې ووژل شي وغیره وغیره ټول داسې غټ غټ دا سوچ کوي که نه د جمهوري پارټیانو مشران ورکې ووژل شي د بانک مشران ورکې ووژل شي د عدالت قاضیانو ججان ورکې ووژل شي ټول غټ غټو ته سوچ دی که نه وی وړه کرویانی دی چې بس دا د پوجي ولا ملیشه ولا ولا لیو ولا خسادار رو اپسی ولا مطلب دا چې هغه عدالت کې وته جرو وی هغه جرو ولا بینک کې وته جرو وی چوکیدار کې یاغه جمهوریت پارټي ولا یو عام داعی کومي جمهوریت ته دعوت ورکوي کوپر ته دعوت ورکوي یاغه اندرنګ نور ملي اردو ولا ملي پولیس ولا اربکیان وغیرہ وغیرہ کنه وړ وړ اربکیان کې وړ وړ غاټ غاټ نه اسان اسان خو کلا غریبان غریبان چې دغه مړ مړېدلو سره بالکل ښه جوړ کی ټول بلګونه مړېږي داسې خلک نو دا یوه طریقه ده خو دې باندې جذبه داسې ډېر چا نشته ډېر خلک یې غواړي نه نو موږ دعوا دا ده چې د ټولې واړې کارویانې وشي واټو کارویانو نه مکمل پارې پاریز وشي حکمت مخکې بیانوي فی الحال ښه و دې کې اول اول د دې شبهې جواب کوو که نه خال دا شبه ظاهروي الله عز وجل فرمایلی دی فقاتلو ائمه الكفر تاسو د کفر امامانو سره وجنګیږو کفر امامانو سره ها نو موږ دې خبره باره کې څو جواب کوو ها یو جواب دا کوو چې الله عز وجل دام فرمایلی دی وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه دا ټول مشرکان خلاف جنگیږو لکه څنګه هغه ټول د تاسو خلاف جنگي نو جنگ خو مو باندې فرض دی کنه خو بیا غټو خلکو سره جنگ وکړو که وړو سره وکړو نو د دې بیا د دواړو مو ته جواز شته ها څه شته جواز جواز شته د جواز معنا دا دی کنه چې کوم شي کوم شي جایز وي هغه هغه ته هغه جایز الطرفین وي یو طرف نه وي جایز دوړه طرف یې جایز وي یعنی مو ته اوس دې کې جواز دی ښه که مو غټو خلکو خلاف جنگ کوو ورته جایز دی او که وړو خلق مو ته کوم یاد کو دغو خلاف جنګ کوم ورته جایز دی دواړه جایز دي څه دواړه جایز دي او د دواړو دواړه طرفونه دی شي جایز وي هغه هغه الله جایز کړی وي کنه نو هغه کې حکمت هم دی ښه هغه کې تخپل خوخه کوي شي او خپل خوخه څه کلام ته کوي دی فائدې په بنا به کوي کنه د فائدې په بنا به کوي کنه نو دواړو طرفونو ته متا که ائمه الکفر سره مو جنگ کوو که ټولو مشرکانو خلاف مو جنگ کوو نو دواړه طرفونه ورته جایز دي که دواړه کوی شو دواړه د وکړو مثلا که دواړو که یو کوی شو نو یو ته مو بیا په خپل مرضی ترجیح ورکوی شو د جواز پیدا اندر د کوم کې مو فایده ګور نو دې کې بوس فقاتلو ائمه الكفر دا آیات مو ته چوک ما پیش کوي ځکه څه اختر بل آیاتونه شته او دوه دوړ آیاتونه د دوړو کیسو جواز رسی بیا اوس خالص پیدا او نقصان کې مو سره څوک باز کوي مو یو چوړو کرویانو کې فائدې ډېرې دي که څوک غټو کرویانو کې پیدا ګوري مو ته د بیان کې سر د خبره خلل شو بل فقاتلوا ائمه الكفر یو معنا دان ده بلکې اندغه معنا ائمه الكفر چوک دي مثلا اشرف غنی ده نو شریف ته اوباما دی او د عربو کوم غاری ده صدران او غا بچیان دي دا دي کنه دا خو جنگ ته خپل روزي خپل روزي جنگ ته نه خپل خو جنگ ته نه روزي ته دا غو فوجي سره کوم جنگ څه کوي نو مغه د مغو خلاف جنگ دی کنه ته دی فوجي باندې لاس کوي ته د چیلې شي اشرف غنی سره د مو جنگ دی یلا شي کنه اخ فوجي باندې جنگ کوي دا ځکه کوي ته د چیلې شي نو شریف سره جنگ دی امریکای فوجي باندې داس کوي ته داسې یاله چې زمو اوباما سره جنگ دی نور هو کته چې آی متل کفر متخپل روزي یا خو ته تخپل ر وطن ډیر مشکل دی به خو ته دی منه دا شو چې د نور جنگ اته لور د تور پر اوباما توپاک نه رخصه سیر اپ زندگی توپاک نه رخصه نو جنگ د سره لور سیر مدینه معلومه شو چې د کوم دغه فوجیانو پولیس د وړې وړې کاروانې کومې ته کوي څه دا اصل کې د ائمه الکفر خلاف جنگ دی ها ودي آيات کې داسې نه دی لخات فقتلوا ائمه الكفر تاسو ائمه الكفر وای وجو داسې نه دی اگر که وجلی نتیجه ده خو وجل نه نه دی جنگ نه تاسو سره جنگ وکړو قاتلوا یلی دی اقتلوا نه دی لکنه سوچ کا ورته خبر ده نو خو جنگ خو بس بیا څه کله ولګي د خو ټول خلاف جنگ شغه قیامت الکفر وکافت المشرکین ټول ورګ راول لنه لور کې نو بس دا خبرم د سراواله فیصله کوله دا شوبه چوته بار نشي کله کله شوبه سړی زین کې وی وی وو زین کې توی دی نور دورو کې اخر کې دی جواب کوم ابل دو سره دوره واکین دی جواب سره کړه نه روي شوی خو هغه اخر کې مزه کوونه که بیا ذهن کې سړی دغه کی چیرې د شوبه زین کې تویږي بیا ته توجه نه کی ځکه اول د دې شوبه جواب وکړه دی برای که خود شبه پاتی نشو کنه نه نشته شرعی شبه پاتی نشو نور بس جواز هر طرف ته اوس په فائدې نه فائدې تکس نو والله عالم چې څوره تجزیه ور باندې مو کړې رسوچونه ور باندې څو کاله کړې دي غاټو کرویو یانو کې ټول نقصان وړو کرویانو کې ټوله فائدہ اصل کې چې کله ته جنگ څه کوي اوس پر مو جنگ کې یو دا غلطی جره کړې رخه چې مو ته یو رهبر رغله ده رهبر درته راغلی خپات نه شي چوخه مطلب د مدار خپل مقصد مور کې نه دی خو د جنګ کامیاب شي دا مقصد مو اجتهادي غلطي مو ته کیدای شي ان شاء الله نیاتم سیر مو ته رهبر راشي سیاره فلاني ځکه اوس د حرب الجبال یو ساتو پر پریدو ها چې حرب الجبال پریدو د حرب المدن باندې خبره کوو شهرونو خارونو کې یو رهبر ته راشي تېره فلنا ځای کې هدف دی ډېر زبردست هدف دی او دا څېرې وا څېرې کنه غټ سړی دی بس موږ ته فدایي وارکو صحیح رول مې کروي وکړه کروي وکړي د کې ډېرې زیاتې غلطیان دي کنه دوکې ورکې کیدای شي نور ډېر غلطیان دي کیدای شي البته ټول غلطیان باندې اوس دور تفصیل نه کوو خو یوه غټه غلطي دا ده چې د شهر کې خار کې چې کومه کاروایی ته کوي کومه کاروایی ته کوي هغه کاروایی ته ته دا سوچ کوي اول سوچ په ته کاروایی تنده کوي اول چې دې کاروایی سره د اسلام مخې نه کوم رکاوټ لري کیږي رکاوټ لري کیږي کنه لري کیږي کنه لري کیږي که غټه کاروایی ورکه ور کوي مې کوي او که به لري کیږي وای ګوره چې دې کاروایی سره د اسلام مخې نه رکاوټ لري کیږي بیا مغه څه لکه دا رهبر ته پکار دی و رهبر د خبره ته وره صحیح ده کنه او دا کوم څوک چې دغه کرویانو ته د فدایانو ورحواله کوي د کسانو ورحواله کوي دا یې د واوري او که کله تاسو د دې خبرې ذمهوران جوړ شو تاسو خپله دې بنه سوچ وکړئ یو شی د معلوم کړه چې یو هدف ته معلوم کړه چې دا هدف زه ووایم نو دې سره د اسلام مخې نه رکاوټ لري کېږي او که تاسو سوچ کړئ دا لږ سوچ تاسو ورکړئ تاسو ورکړئ نن بعد انشاءالله سوچ شروع کوو سفر یې بند کړی وي خو د هر چا د خپل د سوچ خپل خطوط دي کنه خپل لیکي دي ما په اندی لیکي لک سوچ در کړل کته سوچ وکړو د اسلام مخینه رکاوټ مانع یو هدف والو سره نه لري کی که فکر وکړو یو هدف یو قسم هدف بار بار وهلو سره د اسلام مخینه رکاوټ لري کیږي یو قسم هدف بار بار څه ته وایې او په مختلفو طریقو مختلف قسمونو مختلف پنترې ورته بدلای طریقې ورته بدلای بس هغه رکاوټ کې د شي خاتم شي لار نه لري مثال په تور د ایشا پټک وکند ایشا ولا پوستا د میرال یو د میرانشاه مینس کې یو پوستر مشهور دی ایشا پټک باندې ان تاسو ته نه یو نه پیدایانه وشول نه اته مسلسله څه د ورپسې ورسره کومې ونې بوټي وکسې کنه د پور سوي دي ښه او هغه تاړې او ګټې کومې دي هغه د فدایانو وی وخې خاخې دي ښه وینه هغه سره خالص دوره کار شوی و کنه څه دا د ایشا پټک والا کوم فوجیان و خنجران مرتد د خالص لغونې پاسه غونډې ته وخت نو دا تاګ را تاګ ور باندې مو مو مطلب د مجاهدینو ټول اسان شول ها او بیا را کوشوي دي اوس نو مطلب دا رسه مشکلات خو اسلام ته مخ ته رکوټونه او مشکلات او موانع خو اسلام ته ډېر زیات دي کنه نو دې ډېرو زیاتو موانعو کې ته یو داسې مانع ولټوه تاسو ته مو ویلو چې دا ډېر کم ممکن دی چې ته یو هدف ووایې که نه یو هدف ووایې هغه سره د اسلام مخ نه رکاوټ ډېر شي ټول نه غټ هدف تا ته دی لکېږي څه دی نواز شریف او اشرف غنی دي کنه دي و دواړه په د یوې ورځې ووایه ته خو د اسلام مخ نه رکاوټ لري شو نشه لري مخ مغه ورځې قام یو غنټه نه تیریږي بل صدر د توبوري صدر وزیر اعظم وټکی بیا وټونه وشي بل به وټ هیڅ مشکل نشته اسلام نه تور کوټ چل چې تل البته کته داسې کوي شي ته صدر وزیر اعظم راځي وته څملاوي راځي وته څه ملاوي وسلو 200 ته ورور راځي دوره ته توان لري نو بیا کیدای شي څه اسلام نظر د اسلام مخه نظر ریکارډ لري شي امکان لري وکنه شي کای سره ویو کروي سره یو کروي سره څه کیږي تاسو ته ما رښتیا اول دا خبره کوله چې مشکلات خو اسلام مخ ته ډیر دي ته د ټولو مشکلاتو کې یو مشکل راخله زه دا مشکل د اسلام مخ نه لري کوم دا رکاوټ د اسلام مخ نه لري کوم دا مانع دا حاجز د اسلام مخ نه لري کوم صحیح نشي کولای یعنی محدود کوي شي بلا حدود عمله ور باندې نشي کوي عمله څه کوي بلا حدود ټارګټ او هدف حاصلوي نشي هغه مخه خو کنه ځکه چې کوم هدف ډیر گذرونه غوړي کوم هدف ډیر گذرونه غوړي هغه یو گذار سره نور تکړه کیږي تاسو خبر دي خبر نه هغه نو یو گذار سره ختميږي نه ښه نور گذار سره نور تکړه کیږي نور دغه ضرر زیاتیږي نور دغه احتیاط زیاتیږي صحیح دی نور هغه ته د امنیت ولا غور کوي دا سہولات ور کوي ملويږي دولت او حکومت طرف نه دغه مطلب هر شی ورته نور نور نور نور اضافي حاصلېږي ځان ته نقصان ور کوي ښه پیدا نه ور کوي ته یو پوسټاوي هغه پوسټې باندې داسې وړو کوونه تعرض وکړه داس تعرض پوسټا لري نشي هغه پوسټي والا او ذهن کې چې کوم تنه ډار څه د ډار دومره کړل تعرض ورمکه داسې کوي چې بس پوستا پاتې نشي کنه کنه هغه نو زړه ورکی او ته پاتې نشي نو بیا څه دی بنه پوستا چې کیموي نه غو بیا هغه څه خلک به مور ډیر کم راوړي دا د مرتدینو کې نو داسې هدف ځان ته خوښ کا چې هغه باندې کاروي بار بار کوي شي ها کنه حتی که چارو کوټ مخنه لري شي و د تا اسلامي حکم هغه ورته ورمخکې شي دا شی ټارګټ نو دا خو لازمه خبره ده څه غاټ ټارګټ دا ته بار بار نشي واله ځکه څه غاټ ټارګټ باندې خرچه زیات رسی وړوکی ته زیات بار بار واله شيخه وړوکی ټارګټ ځکه څنګه باندې خرچه کم رسی دا څه ده کنه اوله خبره د خرچه وکړه غاټه کروي دی واجنم بار بار نشي کوله خرچه والا خبره هم د ډېر زر وکړله خو خو خبره خو تاسو ذهن کې کېناسته لګن دی بنه دي د مننه رته کومه کومه خبره کم وشي هغه اهمیت نه لري او سوچ ور باندې وکوخه که هر څوره ته کارویان اسانه شي رهبران در سره وي خو خرچه سره نه وي ته ته فدای ګاډه تیار کې وګاډه مشرف علی مثال ته مو بار بار بینه و هغه ته مو څلور ګاډي تیار کړو کنه هغه به ټول باندې ولا شول او کنه هم ویل نیول شوی مثلا او ما یو کروي وا کنه درې مې ته به مو څلور ګوډي تیر یو نیم کروڑ روپیه ور باندې لګیدلې ورلډ ټریډ سنټر ته وول کنه به وای کنه لا سوال له سکول کې دوول اگر که خرچي سره خبر نه تړلې بل دا چې غاټه کروي کله ته وکې د دې رد عمل ساخت وي ته ون هغه ته دور نه ورتي یو اشرف غنی په ځای بل اشرف غنی ته مقصد کینی صحیح دی یو نو شریف ځای بل نو شریف ته ون دور نه ورتي رد عمل ډیر زیات ساخت وي رد عمل څو واجو نه ساخت وي رد عمل پیژنو کنه عکس عمل عکس عکس العمل عکس العمل سخت وي په څو واجب یو په دی واجب سخت وي چې سړی غاټ وي کنه واسطې وي چې پرشونه وي غا وي کنه هر پرټي یو څه بل څه کنه بهر طرف نه دباو هغه د دې ځکه خود تا صدر جوړ شوی دی ځان نه جوړ کړی دی کنه هغه ځکه خود بل چا غلام مند کنه سر یو خو واسطې وي ښه دی واجب نه رد عمل غاټ بلې رد عمل په دی واجب غاټ وي سخت وي ته د هغه نظر کې ډیر زیات تکړه سړی وي بیا ته قوت کچېره تا سره 2% قوت سی 2% د تا قوت هغه 10% شمري نو رد عمل سخت بیا داسې وي چې ته د 2% قوت کله هغه 10% وشمري نو 15% قوت سره هغه د تو مقابله ته رسي نو دې ځکه په ظاهر هغه هغه د 10% قوت سره 15% قوت جنگوي کنه و حقیقت کې دا 15 فیصد قوت د دې 2 فیصد قوت خلاف جنگيږي د دوه فیصد به ختمېږي نه الا داسې د الله رحم وي که نه نو ختمېږي بیا که وړه کاروي کوي رد عمل یې اول خو سره وي نه ته وړوکی سړی دی ځکه رد عمل نه وي هغه جز نشه پرس وي د خور ځای هغه نشه پرس وي نه تشه وي او کله ته وړه کروي وکي د تو قوت هغه دومره غټ قوت نشمري سره مشوره ور بینه کی وړو کوونه سړی د مړ کړی فوجي مړ کړی ملي اردو والا د مړ کړی پیر پولیس ته مړ کړی سره ته باندې مشوره نه کوي چې تو قوت باندې مشوره کوي سره څور قوت اته تو قوت ته لګلی دی چې تو قوت 2% قوت څه ویڅه هغه ته نیم فیصد لیدای شي نیم فیصد نیم فیصد نه ورته کم لیدای شي نو غره د عمل سره کوي نه او که رد عمل کوي نو داسې وخت کې به کوي عکس العمل څه کله ښیي نو داسې وخت کې به ښیي چې هغه وخت پر ابتدا ځان انتهایي زیات مضبوط کړي ځان مضبوطولو ولا کهنې را روانه ده انشاءالله نو هغه وخت پر ابتدا ځان مضبوط کړي چې کله ده خپل عکس العمل ښیي او ډېر زیات قتلونه به د دوی کې کړي او دا غو ډېرو زیاتو قتلونو په واجب د ډېر زیات مجاهدین ماهران کړي د ټریننګ سنټر ته ضرورت نشته همدا ټریننګ هم دی په خپله غنیمه پیسو ته ډیر ضرورت نشته چې دغه باندې خرچه کوي ښه یو ډاز د غوړي مجاهدونو باندې کومه خرچه کیږي هغه د دغه سره یو ټوپاک مو پاک شي هغه غنیمت ورته کافي ده پوه هغه ضرورت نشته او کچېرې بیا رد عمل کوي رد عمل کوي چې یو اپریشن په صورت کې رد عمل کوي نو بیا د تا د دوه فیصدو ته دوه فیصد دوه فیصد قوت سره هغه نیم فیصد غني نیم فیصد ځکه ته کرویانه وړي نو د نیم فیصد د تا نیم فیصد قوت هغه څه شمار کی نو هغه زیات نه زیات په درې څلور فیصد قوت ته پسې راوړي نو ته دغه مقابله دوه فیصد سره به کوای شي ان شاء الله صحیح بل دا چې غټه کاروي کله وکي د دې را د عمل کې کوم سرچ اپریشن ورته یې سرچ د دې کې ودته چاڼیز عملیات چاڼیز عملیات دا چاڼیز عملیات څه کله کوي مغه خار کې نو دې چاڼیز عملیاتو کې د جهان مجاهدین ونیول شي او من نسی او خاصن نسی کنه غټ ته چا باندې لک شاک راځي نه هغه کې کوم اصل مجاهدین دی اور کې لوټ شي تحقیق وکي تحقیق لګ لګ طریقه وته جوړه کی هغه کې خلکو نه خلینه خبرې وځي بس مجاهدین د جهان مجاهدین گرفتار شي دا یو ته ومک غاټ بل دا څه ار کور کې لګ لګ چې تاسو له ها باروت شي چې خوي هغه جارو شي ها لوټ شي دا یو بل ته وم که قبایلو کې څه معسكر معسكر چې جوړ کړی هغه پسې بس بنګنه او جټه یو ته بل څه ودراز دروس کې د شي اپریشن شروع شي خیر دغه غاټ غاټه کروید کړی رګن او وړو کې دا یو خبره نشته کنه ته خپل ستورج کې ته وړه کروید کې دی خبره شته الا د تاسو تر ورسیږي د دې جوړه ورسیږي بل دا غاټ خلک کوم دی دا غو سکیورټي او امنیت کوم دی هغه خو قوي وي ښه یو خو د غټوالي د وجې نه قوي وي او یو د واسطې او د سپارښت د وجې نه قوي وي او بل په دې وجې قوي وي چې واس یې ورته رسېږي ښه د حکومت واس رسېږي واس چې دوی ته سکیورټي او امنیت ورکړي دغه لږ دي که نه غټ خلک خو لږ وي که نه لږو خلکو ته امنیت ورکوی شي که نه سکیورټي ورکوی شي واړه خلک واړو خلکو ته سکیورټي ورکوي نه واړه دي ځکه که چې پرس نه لري واسطه نه لري او که ورکول غواړي ول ورکوي شي ګڅه ورکوي شي ولا امریکا امریکا نه ونسه روس او چین او استرالیا پر او د ټول یورپ او د ټول مرتدین حکومتونه او دولتونه دا څه ټول راجم شي په یو سات د دغه دغه عسكر عبادت نه کوي دي ته سکیورټي نه نشي ورکوله د ټول حکومتونه په یو ځای راجمع شي یو ځای ځکه تاول خو دوی د کوم عسكر دي عسكر خپل محافظین دي د بل حفاظت کوي هغه ته څنګه ورکوي دا خو هغه تصور کې نشي راتلل که هر څوک عسكر ورته تواله خو فرض کا چې ته یو احمق دا خبره وکړه ته موږ دې ته سکیورټي ورکو نو دې سکیورټي والا باندې دې د امنیت والا باندې دی اسکر باندې یو بل اسکر ودرول ته په مغه ورځ وی چې مو دغه دا اول اسکر غټو خلکو کشمار کو غټو خلکو نه مو دورې پاتې پاریز کړل خیر نه ولو زه د بل اسکر ولوند کوم مې ودرول هغه باندې بل ودرې یا زه بل ودرول هغه باندې بل ودرې یا بل بیوالو دور شي کنه دور باطل دی کنه چې ته کوم منطق یې لې مو خیال نه ده خو څه خبر مې زګر دي نو د تمام ته څومره حکومتونه دي د ټولو واس کې دا خبره نشته ها هغه دغه هدف ته امن ورکړي دا ته بار بار هڅه لوي شيخه ته دا جنگ دوم دم سره جاری ساتل شي دوم دم پیژنه خو دراز درو سره جاری ساتل شي دا ته داسې جنگ وي چې ورځې کې به د خرچې د واجې نه و د دې د ټولو کومې واجې مې ته بیان کې د ټولو واجې نه دا داسې جنگ وي چې دا کاروانې ورځې کې سل سل کېږي ښه ورو ورو د دې سطح اوچتېږي ښه تعداد یې به اوچتېږي ورځې نه بلکې حفاظت یې به وي نه خرچه بر باندې کم وي غنیمات به ملويږي غټې کروي کې غنیمات نه ملوي د نظیر مو مړه کړل یو روپۍ غنیمات مو ته نه ملو صرف وړو کې پولیس مړ کې بس اتفاقو نه راوخله کس غنیمات ټریننګ هم کیږي هغه خو ټریننګ نه کیږي هغه ته خو مخکې نه ټریننګ کوي بلکې د کوم ټریننګ سنټر جوړ کړي وي هغه ډنګي څه غاټې کروانې وکړي مو دې کې نه یو غاټې وکړه خیر دې خو کوم تسلسل سره کوای شي الله دا ورکې شهر ته ته دوره تسلسل سره ته کوای شي بل څه غاټو کروانو ته ولا ته د رهبرانو ضرورت وي ډېرو مضبوطو رهبرانو ضرورت وي وړه کروي ولا څه کوم کاس کروي کې ما رهبر وي ما قاسم یار څه ماږي غاټو کروانو ته خو مخه د فدای ضرورت وي وړه کروي ته فدای ضرورت نشته اندازې سړی کوي شي څه فائدې ته بیان کوم ټول بیان کوم کلنی بیان کوم غټه کروي سره حوصله اوچتیږي د کشاک نشي ته دور غټ هدف څه وي حوصله سره اوچتیږي هغه حوصله یو جذباتي انداز کې یو سات پر اوچتي بس بیا ختم شي وړه کروي سره دور حوصله اوچتیږي نه خو مسلسل اوچتیدل کوي صحیح ده کنه هیڅ لک خوره تل خوره د مې لکه کې متال او نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته عائشه رضی الله عنها فرمایي احب اعماله الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ما داوم عليه صاحبه وان قل او كما قالت عائشه رضی الله عنها ټولنه محبوب عمل نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه هغه باندې یو سړی مداومات کولای شي اگر که غلګ وي نو مو چې بهترین جهاد هغه دی چې هغه باندې ته اوس مداومات کولای شي اگر که وړه کروي ول نه اگر که غټه خو ته مداومات ور باندې شي کولای وای کوي نو حوصله د مجاهد هر وخت اوچاته وي ښه او تاسو ته پته شته حوص يو خو د مجاهد حوصله دي سره لندې کېږي څه ډېر وخت کې کروایي نه کېږي یو د مجاهد مجاهد حوصله دی سران لند کی همیشه د دفاعي دفاع کی د مجاهد حوصله دی سره اوچتیږي همیشه اقدام کی و همیشه کرویان کیږي بار بار نو د دوړه خبره وړو کرویان کې موجود دي خاطر وړه کروي بار بار ان کوي شي بار بار کوي شي ان شاء الله ته دي کې څه مشکل نشته بل به همیشه د پرته اقدام کوي ښه تاسو غورځېدلې حوصله دې چا کېدای شي نه وي نه دي لیدلې صحیح ده چې حوصله وغورځېږي الله ډېر څه نه شي کوی نو څه حوصلات په ځای څه وي او چا ته حوصله سره خالص چکو سره ډېر کارونه کېږي ها نو موږ یو ملګری د دې هر دوره کې مثال بیانوم پنجابی ملګری و هغه بېله جنګ نه فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک د دې عملی ثبوت ورکړی دی هغه سره یوه رسی وه رسی سره پړه یو سره کچا تمچا وه کچا اصیله نه وه په هغې څه پاسه څلور سوه که څلور نیم سوه د مشرکان ملنګان مړه کړي دي ها ملنګان څه دي دا وړ وړ پیران سي ملنګان وړ وړ پیران غړ غړ پیران نه غړ وړ نه هم بریز کوي کنه اوس په الحال هر ملنګ ته بارغله ورته ویلو څه بس پیر صاحب مو لغه نه ده پردې نه ورسته یو کوټه کې نه نه مو ته سره پردې خبره ده بس پیسې مې سیبو ورک بس نه نه بنو بس کپڑے وپڑے وته خې سپو سوتره چور زوټ غاړ سړای رکم او هوتا مې ولا دي بس کله نه نه نه وتله بس پړې دور کې وچول دا ورکی کبه له ګډ بډ کوله لګنه زوروار به دا کچا تم بشر ټانګونه هات کو خوغه دا خبره کوله چې مو ډیر کم د تم بچي ضرورت مو ته پیښ شوی ها به ونی ولا شان دي کې کنه چې دا چور مې سړي کړي او کمرې ته پیر ځون سره نه بسته چې کله پړې ورکی چول دي څنګه ور ټوپکو سره سړي ولا روته اوس نیواله نو مطلب دا چې حوصله ډېر کار نه کوي چې کله حوصله وغورځېږي بیا یې څه نه شي کولی هلکو خان کومو د چنګیز خان نوسی و ډېر سخت ظالم و چنګیز خان هم ظالم و هلکو خان ظالم و بغداد کې په یوې ورځې تقریبا یوه جنګ کې اتلس لکه خلک مړه کړي څوره اتلس لکه چې کله بغداد ته هلکو خان نه چې کله زه بغداد ته داخل شوم که نه نو چې ته یو ځای کې وم بیا بهر تیش پسې وتله او توره سره نه وه توره او غشه غیر د انده اسلحه او نزه هیڅ شي اسلحه سره نه بهر انده سې وتله دي کې دوه کسان د بغداد والا د عراق والا دوه کسان په مخ راغلو لاره د یوه تنګه غونه کوڅه وه هغه تنګې کوڅه کې دوه کسان په مخ راغلو زه ته مخ ته ودرېدم چې ما ته ودرېږو داسې زه ته اوس توره راوړم ارمیګونه دنه سرونه دنه پرې کوم یول څه بس زه لاړم څه ذهن کې هم داسې ویلو چې بیا نیونی خو نه دی ته ما ته وی لاړ وي که نه خو بس تخت تښتېدلی وي که نه زه بیا هم ویلو چې تا ورته ور څه کله ور نه اردوه کرو وی لاړ ته ما ویل چې یاره هسې ناسل هم به ډېر شي که نه د سخت بېغرته اوس پر تاسو دوره ډروتلی اوس باندې ته ویلوړ نه نو اوس مار نه سړی ډریږي نو ما مغه مار در پسې روان دی نه غنه به تخته نه ګور لکه دا د حوصله خرابېدو خبره ده کني نور خو مرګ نه د ډار خبره نه ده ځکه چې هغه کته تخت نو دغه امکان شته ته بچ شي ته ویلوړو سره امکان نشته ته بچ کنه نه ته بیا وته ویلوړو اردونه سره نه نازک ویل نو د دې حوصله وګوره دې حوصله وګوره چې ټوپک هیڅ اسلحه نه لري بیا دې دواړو ته دمکی ورکوي او بیا کور نه ورپسې توره راوړي بیا سر نه پرې کوي نو چاته حوصله او کم او هغه والا کم حوصله وګوره او چاته حوصله ډېر کارونه کوي د څوره غله څه دي غله هر چا نه عبرت اخیستل پکار دی لکه غله کې دا خبران دي چې کوم شي کې ته تجربه وشي هغه کې کېدای شي د تا لاس پښې ته هغه حاصل وي کمال حاصل وي څه نه څه خو دې کې غټ کردار کوم دی د زړورتوب دی ها غله نه همیشه څه خپل غلا جوتی کې د ډور د واجب نه ورکه جوتی کې دا د څه کوي اندي سره بس غلا جوتی شي او ته کله ډور ورکه نه وي زړوار وي هغه انتهایی زړور غلا کوي هر څوره خطرناک غلا وي او څوک ورن پیګین نه د پیدلو غټ واجب ادارې څار ډران وي ډور په واجب ورن خپل پیګ کبل مړی کیسه ورته وګم کنه کابل مړی کیسه ته معلومه ده زه کابل ته غلره وتلی چې ته مشهور غلب کابل کې وی اره وتلی وی چې بس یور کې نوې غن غال وای چې بس نوې غن کاری شروع کول کنه چې هغه بس یو سړی جیب پر کول هغه جیب کې ور سره خټه غونډه چاړه ور سره لوړه دی اکل می ټوله راوته لاندې مشر ته اشاره وکړه اخ مونږ خو سړی کول می پرې شو دغه ته بس غمه ما کو چادر مې وغړو چادر مې وغړو کاټې له وخت مې وای چولو څلورو کسانو ډکوانو او چات کته به جنازات لغونه سیوړ چاو ته سوچ بنا د سره ورته د وجه نه سوچ ورته نه شوی څه ډر یریدل څه وای ډر وتلی وای خو مخه به خلکونه خبرې دي لغونه څه تیر که بس یو کاس ورلاندې کېده سبا ثواب د پرګم خطو کې دار تلور نه وتلی جنازه خلکو خسته او پاته نه واسه چا دی اخر کنه نو چاته حوصله کسه غله الله بن ایمان برابر نه اخیرات بن ایمان ګاډ واټ صحیح ده دا څه ویل نشو چې نشته کنه ځکه چې کبیره ګناه کوي چې مسلمان وي دا ته ډېرې کیسې دي لانډه دار ته حوصله سره سره ډېر کارونه کوي چې دا خبره خو منو کنه ان شاء الله اگر که مثالونه دي کې دا ډېر پیدا کیدای شي نو دې سره حوصله وچتي کې دي پیدا دار یو غټه فائدہ شه حوصله وسوي دي دا ورکه یو فائدہ ده وغه غټه کروي کې نقصان دی غټ کروي بنه وخت ډیر لګي دی بنه وخت کم لګي بل فائدہ دا ده د غټه کروي سره چې کله ته غټه کروي وکې ډیر خلق د تو عقیدتمن جوړیږي ملګری جوړیږي زړه کې زړه کې د سره مینه پیدا کیږي د کې شک نشته ښه غټه کروي سره د چکی وړه کروي سره تو سره ملګری ډیر کم کیږي خو دا یو حقیقت دی د غټه کروي په واجب تو سره کوم ملګری چوي هغه اکثر د زبانی جمع خرچ ولوي خالص سنت په ژبه ته تعریفونه کوي نور د د کار ولا خلط سره نه ملګری کیږي الا ماشاءالله هغه واجه انشته واجه واجه سره واجه در څه کله ته غټه کروي وکې کنه نو هغه ته ډیر غټ سړی او پونچ او رسیدلای سړی ته غنیغه رسیدلای روحاني تور باندې رسیدلای تجربه تور باندې رسیدلای ارلی هو سره تور رسیدلای سړی شمري نو هغه خپل ځان دی خبر نه قاصر ګڼي چېره زه خدا نشم کولی د خټه کری خو زه کوی نشم بس تعریفونه به کوي خلک زبانی جمع خرچ ولا نو له هغه هغه تاسو به شاملې کین نه کنه تاسو به شامل چی ته چې کوم کار ته کوي کار هغه ته ذهن کې دې نشم کولی کله سره شامل شه نږدې ته راغل نو د روحاني تور باندې ته صحابه او درجه دغه رسوله وي او کته کې د وړو کایب څو ګوري نو بیا کې دی شي ته خلاف تبلیغ شروع کی صحیح او د وړې کاروانو والا سره خو ملګری ډیر لږ وي او هر یو ملګری عملی ملګری زبانی جمع خرچ والا ملګری نه وي لکه هر یو سړی دا سوچ کوي چې زیره د پولیس والا پوجي دغه شی وشتل نو زه وشتل شم هر سړی چې دا تو کار خو څنګه کوي حتی که ټریننګ نه کړه خلک دا ته دا وی کوي او کدا چې خلک ته قریب څه درغلو نو ته چې عام غو خلکو کې چوي کوي یو نیم کمای در کې وګوري اند چې خو سر رو بینه کی او که یو خر کاری در کې وکتل به دنه متاثر کیږي خو ملګری د ټول په خه ملګری وي عملی ملګری به دی ټول دور کې غټه پیدا غټو کروانو ته د ډیرو صلاحیتونو ولا خلکو ضرورت وي ښه وړه کروانو ډیر په کم صلاحیتن کی غټه کروي کله ته وکه نو د نورو ملکونو ولا خلکن د دې ملک مدد کوي ځکه چې ډیر څه خطرناک مجاهدین سره سر په سر وړه کروانه چې کله ته کوي اول خو د خپل خل پیږي نه سمو ته چې د نقصان رسیږي نو خو وینو غو نه کی ساره وینه لګا کې څه گاډي اول خو دا نه پیږي چې دا پیږي ته ډیر کار وخلوي بیا چې کله دا په نقصان پوجي چې واقعي متغاټ نقصان رسیږي نو د بهر ملکونو والا مدد د دې ځکه نه کوي چې بهر ملکونو والا دا کایل کوي نشي کایل کوي نه شي زموږ ته دغه غټ نقصان دی خو یو پولیس والا لګیدل دی یاره دوا پولیس والا بل دا څه کله غټه کروانه ته کاوي کنه د دوی اتفاق برابر وي بیا اتفاق څنګه برابر چې د مشرانو خاص اتفاق برابر وي ګوره د بنظیر پارټي سره دغه غټ اختلاف او ټولو پارټیانو سره کې بنظیر اوس ټول اتفاق جوړ شي یو مطلب نو اتفاق برابر وي ښه او د کشرانو سره ځکه اتفاق برابر چې کشران باندې خرچې مرچې کوي د وړو باندې د وړو وړو خال څه کوم دي پولیس پوجیان وغیره ده دوی باندې خرچې کوي بس د حفاظت کوي دغه وړو کرویانو سره اختلاف راځي دوی منځ کې ډېر غټ بدګمانیونه پیدا کیږي او د غټو کرویانو باندې اتفاق یوه وجه دان دی اتفاق چې کله ته غټه کروي وکې او د غټ غټ سړی مړ کې نو د هغه دومره غټ اکرام وکي حکومت کنه اکرام یې وکړي عزت یې وکړي ځمکې ورکړي پلټونه ورکړي کورونه ورکړي بلډینګونه ورکړي پیسې ورته منظورې کړي که نه ډېر غټ اکرام یې وشي ټي وي و ټي وي و ریډیو باندې اشتهارونه رسي هغه رسي مشهورتیا رسي که نه دې حد ته خبره ورسېږي چې کوم چا څوک نه وي مړه کړي مجاهدینو که نه هغه هم د ارمنو کې ځکه موږ کور کښې چې ته سړی مړ کړي په دې خرڅ دي خو ډېر خټ غټه پیدا دی که نه دنیوي او د هر چا زړه غواړي چې یاره موږ قرباني کړی وای وګوره دا که نه چې حوصله اوچت اوچتولو لپاره دا دوره نمونه هر شی ورته ورکوي هسې کله وړو وړو خلکو ته مړه کې وړو خلکو خلاف کروي وکې اختلاف به څرنګه راځي اختلاف داسې راځي سوال خو د وړو خلکو واسطه نه کنه ته چې پرسي نه وي چې د هغو څه اکرام وشي بله دا رسه که چېرې اکرام یې هغو کول غواړي څه کوی نه شي لکه څه ورځې کې ته ورته سل پولیس والا مړاوی سل پوجو مړاوی سل د جمهوریت پر جمهوری پارټیانو والا مړاوی او د عدالتونو کې کوم کارونه کوي یا مړاوی بانک کې کارونه کوي یا مړاوی هغه څه ډمون ورته مړاوی نو څه ورته اندرنګ هندوان او سیکان ورته مړاوی شیعګان ورته مړاوی د اقلیت ولا تری ده نو ته د توان پوره کی اکرم خوال کوي نه کول وغړي وای بکی که اوس یو یو نیم پولیس والا کوم اکرم دوی څه کوي هغه په دی واجه کوي چې یو نیم پولیس کروي دی بس مشکل نه راوته او چې کله سل سل دوا دوا سو جنازې څه یخي به نه شي کوله نه به پلټونه ورکوي شي نه د ورځ مکه وته شو سوار کی ته کله بیا د حالات وینو بیا د دې کشرانو بدګمنی پیدا کیږي زه ګوره مشر سړی مړو کس هغه سره اکرام وشول هغه د ابن جوړي بچي بن جوړي او د موی څه اکرام نشته بله دا دی چې غټ سړی کله ته مړ کې د هغه ځای ته هر سړی تیار وي مخکې نه مخکې نه تیار وي خوشحاله وي چې مړ وي ښه دی صحیح دی هغه غټه ودا وي که نه بس اور باندې کښېني بیا هغه ته لږه سیکورټي سخته کړي امنیت ورته سخت کړي هغه به نور بس غره شي اوس وړو کسانو سره داسې کیسې څه کېږي انشاءالله چې یوه نتیجه به دا ورکوي چې مزید به خال برتې کېږي نه بله نتیجه به دا ورکوي چې خال به تا ته توبې وباسي عراق کې مخکې د زرکوي زمانه کې داسې جماعت کې یو دوه مجاهدین کېناستل او په سعونو پولیس ولا برتلو توبه توبه به وخله د نکاحونو تجدید به ورته کول صحیح بلکې حتی که څه دې حد پر خبره وشي چې د هر پولیس ولا تو سره خصوصي میدا وي بس ته څه یاونه بلکې تا د پر کار کوم ته د پر مسلمانۍ کوم توبه مو باسم ته د پر کارم کوم کتور مې بروسان نه رسیږو دې طرف ته راواله چې نه سم تربیات کوم که بروسان رسیږي ټیک دې کار مې کوا کنه کړي دي مته کارونه مته جاکټونه وړي دي والا پولیس والا وغته اسلام آباد ته وړي دي انګونه وړي دي نو کارون ته کوي مزید برتی نه کیږي ځکه برتی دی هغه نن څه خلک روزانه راوځي توبې وباسي او کدا چې غیرت کاری ورکه وکړه دا امکان ته لره خبره نه رته نه ورکه خلک پوښتل کوم مثلا نو د کې به یو غټه پیدا دام وشي تا کوم غټه هدف سری دا غو تاسو ډکه ارمان پاتره او غټ هدف تان په اندغه ذریعه ته به رسیدای شي د غټ هدف ډیر په اسانه سره په کمې خرچه چې د کوم نه نه خپل خال پور کې وړه خالتي د اندغه په ذریعه رسیدای شي و یو غټ واجه دارې چې کله ته غټه کروانه کوي نو د وړه خال دا سوچ کې چې زه هدف نه یم زه هدف نه یم دی وجه نه قضړه ور ډیوټي کوي لور وظیفه کوي او ته کله ته واړه ټارګټ کې واړه وړونه هدف جوړ کې هغه زه په خپل هدف یم نو هغه به ته ان شاء الله هر خدمت ته تیاریږي خالص دوه رئیس دنیا کې ژوند تیر کی کیدای شي دنه خلکو کې خلاص هم پیدا شي بلکې دې ځای کې غټ خال دا دکان خوري ښه غټ خال کې سي دا وړو وړو کاروانو تاسو ته مو ویل چې وړو کاروانو مخنیوي هغه کوي نه شي خو مثلا څه کله دی باندې سوچ کوي کنه سوچ کوي متسلو کوټونه دي یو غټ رکوټ دان دي سره د مجاهدین ډېر ډېر چیړو ما وړو طرف ته غاره توجه لري مو طرف ته توجه روانه وړي ګوره دا تشه کانیون نه ته مو جوړو دا عملی تور باندې لیدل شوی دی ښا ایت مو طرف ته توجه روانه وړي بل ورځ دا خبره مو ډاکټر سره کوله دي ځای کې ډاکټر ته ویل ولا غټ خلک مو ته پیغامونه لګي ته مو خلاف کروي نه کو دا وړه وړه کتره کو کو نو دې سره د تور روب د مو یو غټ هدف روب دی ښه چې مو روب قایم شي دهشت روب کافرن دهشتګرد دي کنه مو دهشتګرد دي هغه دهشتګرد دي خلکو زړونو کې دهشت او روب چوي د دې لپاره چې دوی خپل کفري نظام ور باندې ومني کفري قانون مو دهشتګرد د خلکو زړه کې زړونو کې دهشت او روب دی واجب نه چې دا خلکو څنګه مثلا انداز په ترغیب نسی دکی دې لپاره چې هغه اسلامي نظام ومني اسلامي قانون ومني شریعت ومني صحیح نو روب د تا دی خبره سره روزانه په تدریج سره لګ لګ زیاتیږي لګ لګ ډیر نه وړو کرویانو سره خو د تا روب بیا ډیر په ښه طریقې سره زیاتیږي روب بیا بن خپل نتایج دي د روب ښه د روب یو نتیجه دار چې تا چاته دمکی ته ورکړله نو بیا څه یو ساعت خبره نه انکار وکړي ته بیا یو کس ته دا دمکی ورکوای شي ته نوکري پرېږده ته څوره د حکومتي ادارې دی هغه نوکري پرېږده هغه نوکري پرېږدي نو حکومت ته څوره غټ نقصان دی کنه صحیح دی حکومت خرابېږي کنه خرابېږي دا یو مثال دی اندرنګه د تا دمکی خلکو کې شرعي احکام پیدا کوي شي یو کور ته ته ټلیفون وکې ته ګوره تا کور کې شرعي پرده نشته کور نه ښځې بې پردې وځي د ښځې پرده کې که نغه باندې پرده ته کوي شو کچیر مسلمان وي که کافر خو به مړ کا که مسلمان وي نو خو کوته خوشتا کنه لوړ خوشتا کنه لوړ وان خوشتا د څه آته وي ته خالص مړ نشي یعنی ډیر شرعي احکام ته دیغه کې رواسته شي مخکې د دینه ته په دې خارو په دې شهر قبضه وکې ته نه مخکې د شریعت قبضه ور باندې کیږي اول به دور باندې شریعت قبضه راشي هغه نه بعد بیا د تو قبضه ور باندې ته خلکو ته د دمکی ور کوي چې فیصله د کفري او تغوتی عدالت یو نسو نه شي وړل ان شاء الله هر شی معطل کیږي ښه نو ټول خبر خو مونږ ذکر کوو څنګه څنګه نه تاسو به استنباط مستنبط کوو کنه دینه چې دا شی مجری وساتل خو دینه زیات خبره د معلوم شي او که جریم ونه ساتل نو داند نه ویریږي ازن به خام ته زیات ضرورت بشتانه صحیح اصل وصول ورکه وصول ورکه وخیل شو ها حرب الجبال باندې خبره کوو بس دینه بعد وزه حرب المدن